بسم الله الرحمن الرحیم المهاجر خپرندویه اداره یې وړاندې کوي د مولوي عبدالرحمن اخندزاده حفظه الله صوتي بیان اوفو بالعقود نفسی خواهشات دا شیطنی خواهشات روان او د الله په فضل او کرم سره د جهاد د مسیر سره روان یو د هر څه د الله په فضل او کرم سره دی په دې مقام باندې زه غواړم ستاسو توجه یو خطرناکې دسیسې طرف ته راواړوم یو خطرناک دسیسې او منصوبې طرف ته راواړوم هغه دسیسه او هغه خطرناکه منصوبه چې د هر جهاد په پایله کې د لکونو شهیدانو ورکولو نه وروسته یې دښمن په لاره باندې اچوي وروڼو موږ په تاریخ کې امت مسلمه په تاریخ کې په هر ځای کې قربانۍ ورکړې دي خو کله چې جهاد آخري مرحلې ته رسیږي دښمنان په دې باندې بریالي کیږي چې د جهاد ثمرې ترلاسه کړي د شهیدانو وینو وینو سره خیانت وشي د دنیا په تاریخ کې تاسو وګورئ وروڼو کاغه د عرب نړۍ ده که مغرب اسلامي دی کاغه بر صغیر دی او که د افغانستان خاوره پاکه او مجاهد پروره خاوره ده په دې ټولو منطقو کې هر وخت چې متجاوز تجاوز کړی لله الحمد د امت کې داسې ځوانان موجود دي داسې میندې موجودې دي چې د دښمن او متجاوز کبر او غرور په دې خاور کې د ګډولو او دوی ته داسې شکست ورکول چې د دوی تاریخ بیا یاد ساتي داسې میندې شته چې داسې اولادونه یې زیږولي دي په هر دور کې د امت اسلامي لله الحمد په تاریخ کې چرته داسې نه ده شوې چې د متجاوز مخې ته یې سر ټیټ کړی هر وخت د په هر زمان کې په هر مکان کې د دنیا په هر نقشه باندې د دنیا په هر خطه کې دوی قرباني ورکړې ده متاسفانه چې کله جهاد آخري درشل ته رسیږي چې کله جهاد د کامیابۍ درشل ته رسیږي دښمنان خیانت کوي کفار خیانت کوي د چل او نای رنګ نه کار اخلي او د مسلمانانو په منځ کې منافقین را پیدا کیږي او د هغوی سره یو ځای د جهاد د عظیم قربانۍ ضایع کوي تاسو وګورئ په مغرب اسلامي کې وګورئ په بر صغیر کې وګورئ په دې لنډ تاریخ د افغانستان کې هر ځل دشمن او متوجاوز هوت شکست خوړلی شرمناک شکست دی خوړلی افغانستان کې دوه امپراتورۍ د دې نه مخکې ماتې سوي دي خو د هر ځل ماتېدو نه نه وروسته تاسو وکتل چې قرباني چا ورکړه د کوم مقصد په خاطر یې ورکړه او آخر نتیجه څه شوه قرباني د شریعت په خاطر باندې ورکول کیږي خو وروسته د متجاوز د ماتېدو څخه په ځای د دې چې شریعت راشي د کفر نظام برلاسه کیږي مغرب اسلامي کې قرباني د شریعت لپاره ورکړل شو خو قابضه تر نن ورځې یا دیکتاتوري ده او یا پکې ملعون جمهوری نظام دی په بر صغیر کې قرباني علما ورکړه مسلمان ورکړه اخره نتیجه دا شو چې تر نن ورځې پورې په بر صغیر په ټولو ممالکو باندې په ټولو جو په ټولو ملکونو وطنونو باندې تر نن ورځې پورې ملعون او دا نجس نظام کې چې د انسانانو جوړ کړی نظام دی د غرب جوړ کړی نظام دی د فرانسې جوړ کړی نظام دی جمهوریت هغه ور باندې قابض دی په افغانستان کې قرباني د دې نه مخکې که هغه د انګریز په خلاف باندې جهاد و او که د روسانو په خلاف باندې جهاد و قرباني ملت ورکړه قرباني امت ورکړه هېڅ قربانۍ نه دی مخ نه دی اړولی داسې تاریخ تاریخي قربانۍ ورکړې چې په تاریخ کې ساری نه درلود خو اخره نتیجه بیا هماغه کېدله چې کفري نظام ګدي نشین بیا کفري نظام او د هغوی د هغوی سره ملا او مرتدین او منافقین دي نن یو ځل بیا ورونه دغه دغه تخصیص تکرارېږي لله الحمد هغه مغرور امریکا هغه مغرور امریکا او ناټو چې نن څوارلس کاله مخکې دعا کړې وه زمونږ هرزو زمونږ هدف زمونږ هر زو زمونږ هدف د نن نه څوارلس کاله مخکې په یولسم سپتمبر راوروسته کله چې د امریکا د وخت طاغوت او فرعون د خدای ناره یې ووهله د خدای د صلیب لښکر یې په څوړ کړو صلیب یې پورته کړو او یو د کبر او غرور ناره یې پورته کړه چې دنیا به یا به نن له ما سره یي یا به د د وخت د فرعون د وخت د فرعون دا قسم خوړلی و په خپل صلیب باندې چې یو یو مجاهد هغه د امارت اسلامي مجاهد طالب دی او که د القاعدې مجاهد دی زه به یې دوی چې ورته عدالت وایي د ظلم کټېرۍ چې ورته وایي د ظلم وطن چې دوی ورته عدالت وایي ویلې به یې چې دلته به یو یو راولمه یو یو به سرکوزی راولمه خو په هغه وخت کې لله الحمد چې موږ او تاسو بلکې ټول امت اسلامي داسې یو غیرتمند داسې یو شجاع داسې یو دردمند داسې په والا او برا باندې پوه مجاهد امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله درلودو چې هغه د دغه فرعون په سترګو کې سترګې واچولې د دې د خدایي دعوا یې ماته کړله او اعلان یې وکړ په جرأت سره چې نن بوش د د دنیا او د عصر د وخت فرعون د خدای دعوا کړې ده او موږ ته یې وعده کړې ده موږ ته یو تهدید را کړی موږ ته یو اجل اجل ټاکلی وایي چې تاسو به زما ته ومه خو زما دې په رب باندې قسم وي یوه بله وعده ده چې هغه د رب السماوات والارض او د هغې وعده ده زما دې په رب باندې قسم وي چې زموږ د رب وعده رښتینې وعده ده زموږ د رب وعده دا ده چې زه به تاسو کامیابوم کم من فئة قلیلة غلبت ډېرې وړې وړې ډلې او د غټو غټو طاقتونو په په خلاف باندې کامیابې شوي دي نو دنیا ته وایي زه اعلان کوم دا د ولا او برا بنسټ دا د ولا او برا بیرغ په افغانستان کې امیر المؤمنین مولا محمد عمر حفظه الله پورته کړو او د فرعون په مقابل کې دا اعلان وکولو چې یو طرف ته د فرعون تهدید مغرورانه وعده ده یو طرف ته د مغرور بل طرف ته زموږ د قدیر ذات وعده ده وبګورو چې د چا وعده رښتونې کیږي خو زما د پر رب باندې قسم وي چې زما د رب وعده د ټولو نه رښتینې وعده ده موږ به غالبه کېږو دوی به مغلبه کېږي لله الحمد څوارلس کاله نه وو تېر وروڼو څوارلس کاله هېڅ شی دي د دنیا او د بشریت په تاریخ کې د ټولو نه قوي طاقت بشریت په تاریخ کې په عسکري تغییر کې په اقتصادي تاریخ کې د ټکنالوژۍ په تاریخ کې یو کمزورې ډله خو د الله په زور باندې نازېدلي خلک د الله په زور باندې نازېدلي او ایمان راوړونکي خلک کم من فئة قلیلا مثال یې قایمه کړو ورونه الله رب العزت خپل آیات په دوی باندې صادقه وګرځولو څوارلس کاله تېر شوي نه وو چې هغه مغرور امریکا چې دا دعوه یې کوله چې یو یو مجاهد به نه افغانستان کې نه ویلې زه به امریکا ته ذلیله راوړم او د امریکا په عدالت محکمه کې به محکمه کوم سرکوزه به محکمه کوم خو نن لله الحمد څوارلس کاله وروسته نن هغه مغروره امریکا نن هغه مغروره ناټو نن هغه مغرور غربیان وروڼو دغه مظلوم طالب ته خو د قربانۍ والا طالب ته د امارت اسلامي مجاهد ته کچکول په غاړه باندې کچکول په لاس باندې کلی په کلی باندې ګرځي وطن په وطن باندې ګرځي پایتخت په پایتخت باندې ګرځي نورو ته وایي چې راشئ د امیر المؤمنین د لښکر موږ سره صلح ته نه کینی تاسو یې مجبوره کړئ تاسو منت ورته وکوئ تاسو زاري ورته وکوئ موږ ورته زاري کوو د کچکول خپلې د خپل کچکول د دې کوتې چې موږ معاف کړئ راشئ موږ سره کېنئ تباه شو برباد شو ذلیل شو ورونه د الله رب العزت وعده وعده صادقه شو لکه څنګه چې به صادقه په هر زمان کې ورونو خو دا وایم یاد لرئ ورونو چې دغه څوارلسو کالونو کې د امریکا په مشرۍ باندې د ناټو د بشریت د ټولو نه قوي ترین لښکر ته د شکست ورونو دا خبرو نه دی ورکړی ورونو دا په تشو خبرو باندې نه دی ورکړ شوی دا په تشو دعاګانو باندې نه دی ورکړ شوی دا په اوښتو باندې نه دی ورکړ شوی ورونو د دې شاته قربانۍ دي د دې شاته د لکونو شهیدانو وینې دي د دې شاته د بګرام او د ګوانتانامو د اسیرانو آهونه دي د دې شاته د کونډو او یتیمانو اوښکې دي د دې شاته د تهجد سوالونه دي د دې شاته ورونو د امیر المؤمنین غوندې غیرتي او شجاع امیر مدبرانه قیادت دی څوک چې تر ننې ورځې پورې د امریکا او د ناټو هیڅ سوال ته هیڅ آرزو ته هیڅ پیشنهاد ته سر ټیټ نه کړو ورونو د دې شاته قربانۍ دي د دې شاته ورونو د غرونو غونتې صبرناک خلک دي د دې شاته د غرونو د غرونو د بحرونو غونتې غونتې صبرونه دي د دې شاته ورونو فراخه سینې دي چا چې په دې فراخه سینو باندې د هر ظالم د هر طاغوت تیر او د دوی غشي زغملي دي او په دې سینه باندې د هر منافق هر جفاکار هر بې وفا انسان بې وفایي هم زغملې ده او لښکر یې تر دې ورځې پورې راوستلی دی ورونو په اخره کې یو خبره کوم چې متاسفانه ورونو نن دوه خبرې کیږي نن چې کله جهاد خپل درشل ته رسیږي نن چې امریکا ذلیله کیږي نن چې امریکا ذلیله وځي انشاءالله د دې ذلت نه وروسته به بیا په امت باندې انشاءالله ذلت نه راځي د دې نه وروسته به انشاءالله دشمن د مسلمان کور ته نه ورځي بلکې د اسلام لښکرې به د کفارو کور ته ورځي د دې نه وروسته به په موږ باندې څوک تجاوز نه کوي د دې نه وروسته به انشاءالله موږ خپلې لښکرې بوځو د خپلو ټول شهیدانو انتقام به اخلو د خپلو تار تار شوو عزتونو او د قرآن انتقام به اخلو د خپل نبي انتقام به اخلو خورونه دوه دسیسې روانې دي یو دسیسه چې د دښمن پروپاګاند پروپاګاندا او د دښمن میډیا یې شپه ورځ غږوي هغه دا ده چې نن افغان ملت ته نن مسلمانانو ته نن امت اسلامي ته په غوږ کې دا خبرې کوي شپه او ورځ دا تفسیرې کوي چې پرون نه پورې خو مجاهده پرون خو د امارت اسلامي مجاهده پرون نه پورې په جګړه کې د امریکا په خلاف باندې جګړه دي د ناتو په خلاف باندې جګړه دي نن وایي چې چا په خلاف باندې جنګيږي نن خلکو ته دا ورخایي نو اوس نه وایي چې افغانستان د خانه جنګي طرف ته روان دی خلکو ته په ذهن باندې دا ورکوي که له دې نه وروسته امریکایي وځي نظام به همغه کفري نظام وي نظام به همغه ډیموکراسي نجاست وي قانون اساسي به همغه په کفر باندې ولاړ قانون وي خو د افغانستان مجاهدینو ته او د امت اسلامي مجاهدینو ته په ذهن کې دا ورکوي چې دا جنګ خو د امریکا په خلاف و دا خو د متجاوزونو په خلاف و نو نن چې امریکا وځي ته نن څه لپاره جنګېږې وروڼو دا یو دسیسه روانه ده دا یو پروګرام روان دی غواړي چې امارت اسلامي مجاهدین په افغانستان کې جنګیدونکي د اسلامي امت مجاهدین د دې لارې نه منحرف کړي خو وروڼه موږ وایو موږ وایو ای دنیا وار وای کفار دې هم وار وي تواغید دې هم وار وي مرتدین دې هم وار وي منافقین دې هم وار وي ضعیف الایمان مسلمانان دې هم وار وي چې موږ د جهاد دا به مقصد جهاد نه دی دا جنګ نه دی بلکې دا په مقصد جهاد دی په یو مقصد باندې مې شروع کړی د قرآن په دې آیات باندې مې شروع کړی وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنه زموږ د جهاد د اولې ورځې نه چې شروع کړی دی دا مقصدونه زموږ مخې ته دي دا مقصدونه موږ په قرآن کې زده کړي موږ ته خپلو مشرانو ښودلي موږ ته خپلو علماو ښودلي چې د جهاد دوه دي هدفونه دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه د دې کفارو په خلاف وجنګېږئ تر څو د دوی نظام ختم شي د دوی قوت ختم شي نن د دوی قوت په دې نجسه ډیموکراسۍ کې دی نن د دوی قوت په دې قانون اساسي کې دی په دې قانون اساسي او آئین کې دی نن د دوی کانسټیټیوشن کې د دوی قوت دی نن د دوی ټول قوت زور او فتنه په همدغه کې ده مطلب حکم دا دی د رب حکم دا دی د اولې ورځې نه چې جهاد شروع کړی د دې په نیت باندې او د دې په خاطر باندې شروع کړی چې موږ به دغه نظام نه ړنګوو ورونو ووایئ آیا امارت اسلامي مجاهدینو خپله اسلحه په هغه ورځ باندې اوچته کړې په هغه ورځ باندې پورته کړې په کومه ورځ باندې چې امریکا راغلې وه هرګز نه ورونو په دې اولې ورځ نه چې امارت اسلامي مجاهدینو د امت اسلامي مجاهدینو په افغانستان کې اسلحه اوچته کړې وه د اولې ورځ نه یې مقصد دا و چې د کفر نظام ووهو د کفر نظام پرون په افغانستان کې د کمونیزم په شکل کې وو نن د کفر نظام په افغانستان کې د دیموکراسۍ په شکل کې دی د دیموکراسۍ په صورت کې دی نو وروڼو دا نظام کار څوک شوی که تر ننه پورې څوارلس سوه کال څوارلس کاله تر ننه ورځې پورې امریکایي چلولو ناټو چلولو موږ په دې باندې علم او یقین لرو چې د امریکا د وتلو نه وروسته د ذلیله کېدلو نه وروسته به د هغې ګوډاګیان د هغې نظام ګډاګیان د هغې مزدوران هغه بې غیرته بې چلوي چا چې د کمونستانو نظام چلولو موږ د اشخاصو سره کار نشته موږ د جنسیتونو سره کار نشته موږ د کار کړی زموږ د نظام سره دی هغه نظام چې پرون امریکایي چلولو نن به افغاني چلوي د دې نه وروسته هغه نظام زموږ هدف دی څوک چې د دې نظام دفاع کوي څوک چې د دې نظام د چترۍ لاندې اوسېږي څوک چې د دې نظام چلوونکي هغه قوت هغه نظامي قوتونه څوک چې دغه نظام چلوي هغه قانوني تقنیني قوتونه چې څوک د ډیموکراسۍ غیر اسلامي قوانین قوانین نافذوي او هغه پلي کوي په مسلمانانو باندې په انسانانو باندې هغه زموږ هدف دی د هغې تر لړنګېدلو پورې د هغې تر ختمېدلو پورې به موږ جنګېږو د هغې تر خربېدلو پورې به دا جهاد روان وي مجاهدینو ته وایو خپل د امارت اسلامي ورونو ته دا وایو چې مجاهدینو آګاه اوسئ فکر وکوئ ګورئ موږ د جهاد د امریکایي په خلاف باندې نه دی شروع کړی موږ د جهاد شروع کړی دی د کفر د نظام ختمولو هغه نظام که امریکایي خپله چلوي هغه هم کفر دی که د هغې نه وروسته یې څوک چلوي هغه هم کفر دی که یو عالم پروفیسر یې چلوي هغه هم کافر دی که یو غربی یې چلوي هغه هم کافر دی که افغانی یې چلوي هغه هم د کفر نظام دی د دې ټولو په خلاف باندې موږ جنګېږو د خیال او د خواب د خیال او د څور نه دا خبره باید مجاهدین وباسي باید ملا ملاوې نورې هم مضبوطه کړي نن د دې نه وروسته کوم تاریخ چې امریکا ورکوي چې په دې تاریخ به اوس زه وځم زموږ جهاد تر دې تاریخه پورې نه دی بلکې زموږ تاریخ زموږ جهاد به تر هغه وخته پورې تر څو پورې د کفر د نظام ونړېږي د هغې نه وروسته د کفر د نظام نړېدلو نه وروسته بل یو مقدس مقصد موږ د جهاد دی ویقول الدین کله لله چې د دین د الله دپاره شي شریعت د الله دپاره شي د شریعت په خاطر باندې راپورته شوي یو شریعت به نافذوو شریعت چې کله نافذ شي د ټولو افغانانو ته وایو ټول امت اسلامي ته وایو چې افغانستان ستاسو ځای دی ستاسو ټاټوبی دی ستاسو د امن ځای دی موږ بیا د چا سره نه جنګېږو موږ که جنګېږو د نظام په خاطر باندې جنګېږو دومه خبره ورونو دومه خبره د دې حکومت د ګوډاګي مزدور حکومت د دې کفري نظام د ارتداد نظام د دې چلوونکو ته دا وایو چې بېغمه اوسېږئ تاسو به دا فکر کړی چې موږ به کچکول د صلح کچ په نامه باندې به کچکول راواخلو بیا به د تیر په څیر باندې د تیر په څیر باندې لکه په افغانستان بر صغیر او مغرب اسلامي او په نورو دولتونو کې چې د صلح په نامه باندې د صلح په نامه باندې د دوکې او د فریب په نامه باندې د جهاد ثمرې واخیستې دې ټولو ته وایو چې د توبې دروازه درته خلاصه ده توبه وباسئ یو ځل بیا د الله دین ته رجوع وکوئ بس دی څوارلس کاله دی د ملت سره بس دی څوارلس کاله د امت اسلامي سره بس دی څوارلس کاله دی د اسلام سره د شریعت سره هم دښمني وکوله اوس هم د توبې دروازه د الله په دربار کې قبوله ده د الله په دربار کې خلاصه ده اوس هم رجوع وکوئ د خپل مجاهدینو سره د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای شئ اسلامي امارت غېږې تاسو ته خلاصې دي که بېرته مې رجوع وکوله دین طرف ته مې رجوع وکوله د اسلام په صف کې ودرېږئ د کفر په صف د صف په خلاف باندې وجنګېدل زموږ به داسې وروڼه یې لکه پخوا چې زموږ وروڼه وئ لکه زموږ چې په خپلو کې وروڼه وروڼه وروڼه یو ټول سره دغه وروري به زموږ قایمه وي خو که چېرته په خپل ځای باندې باقي پاتې شوئ د کفر نظام مؤیدین پاتې شوئ نو بیا دا وار وئ چې ستا او د کافر ستا او د انګرېز تر منځ موږ هیڅ فرق نه کوو لکه تیر جهاد کې چې موږ زموږ مشرانو زموږ پلرونو او زموږ نیکونو د انګریز او د هغه افغاني ترمنځ فرق نه کولو کوم چې د انګریز د څنګ ولاړ دی پرون په جنګ کې د روس او د هغه کمونیست په ترمنځ فرق نه کوله د هغه افغاني کمونیست چې د روس تر څنګ ولاړو لکه په نن جهاد کې مې چې د امریکایي او د هغه افغاني ترمنځ فرق نه دی کړی کوم چې د کفر د کفري نظام تر څنګ ولاړ دی د دې نه وروسته به هېڅکله هم دغه فرق ونه کوو زموږ جهاد به تر هغه وخته پورې جاري وي تر څو پورې د کفر نظام ختم شي دیموکراسي ختم شي په ځای باندې الهي عدل او شریعت قائم شي تر هغه وخته پورې ورونو آخري خبره یو ځل بیا کوم آخري نقطه چې تاسو ته یادول غواړم هغه دا دی ورونو چې دغه د سې تر څنګ څنګ یو بل د سې روانه ده هغه دا ده غواړي چې د امارت اسلامي د غیور مجاهدین د خپل امیر امیر المؤمنین مولا محمد عمر په حق کې کرکچن کړي بدګمانه یې کړي بدزنه یې کړي قسم قسم اوازې ګډوي یا خو وایي چې د شرعي امیر نه دی یا خو وایي چې اوس یو امیر پیدا شوی دی چې هغه امیر د دنه حق دی زه وایم وروڼو ووایي د الله په خاطر باندې په د تېره یوه پیړۍ کې په د دې خلافت اسلامي د نړېدلو نه وروسته داسې شجاع امیر په کوم ځای کې را پیدا شوی داسې تجربه شوی امیر په کوم ځای کې امت اسلامي خو نن په داسې یو امیر پسې ګرځي چې تجربه شوی خیانت یې نه کړی خپل مسیر یې نه بدل کړی له قربانیو څخه تیر شوی له بندیخانو څخه تیر شوی سختۍ په ځان مقابلې د دښمن کړي خو خپل مسیر کې تغییر نه راوستلی نن خو امت اسلامي داسې امیر ته منتظر دی ولې زموږ دغه امیر امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله د کومې قربانۍ نه مخ ګرځولی کم خیانت یې کړی دی ورونو که د امت سره خیانت وي خو راشئ په تاریخ کې د وفاداري د امت سره وګورئ چې د مهاجرینو په خاطر باندې د یو څو مهاجرینو په خاطر باندې چې زموږ ستاسو ورونه دي زموږ ستاسو ورونه د کلمې ورونه وو د هغې په خاطر باندې ولاړه آباده حکمراني او امارت یې امارت یې هغه یې ړنګ کړو د په خاطر د دې په خاطر باندې چې څو مهاجرینو ته یې ځای ورکړو ورونه دا د افغانیت په اساس باندې نه بلکې د شریعت په اساس باندې مسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه دا د ولا او د برا یو بنسټ و چې زموږ امیر المؤمنین په دې باندې عمل کړی نن د داسې امیر المؤمنین نه موږ څنګه لاس راواخلو څنګه د هغې مخالفت وکړو موږ هغه نادانه مسلمانانو ته وایو هغه جفاکارو بې وفا مسلمانانو ته وایو چې د الله په خاطر باندې هغه امیر المؤمنین چې خپل هر څه یې د اسلام په خاطر باندې د ولا او برا په خاطر باندې د امت اسلامي په خاطر باندې صرف د افغان په خاطر نه بلکې د امت اسلامي په خاطر باندې قربان کړي نن څنګه هغه امیر المؤمنین ته تاسو وایې چې هغه امیر المؤمنین خو صرف د افغانانو امیر دی آیا دا د افغانانو امیر دی آیا دا امیر هغه امیر نه دی چې د امت اسلامي د عربو مجاهدینو د چچن د مجاهدینو د ازبکستان د مجاهدینو د چین د مجاهدینو آیا ټاټوبی نه و د ده په وخت کې د افغانستان آیا د هغې په خاطر باندې په هغې باندې د ننګ په خاطر باندې د هغه نه هر څه وانه خیستل شول آیا تر ننه پورې چې د هغې د ملګرو نه بندیخانې ډکې دي آیا جرم یې دا نه دی چې دوی د اسلامي امت تر شا ولاړ دي د هغوی تایید کوي د عالمي جهاد تایید کوي نن څنګه د ته دا فیغور ورکوي چې د امارت اسلامي امارت خو د افغانستان تر حدودو پورې محدود دی ته ووایه چې پرون د افغانستان په دې جهاد کې د افغانستان د امارت اسلامي په دور کې د دنیا مسلمانان اوسېدل څوک خو دې ثابته کړي چې د یو مسلمان مخې ته دی د یو خارجي مسلمان مخې ته دی د امارت اسلامي یو ادنا مامور درېدلی ورته ویلي دي چې ویزه دې راوښایه ته د افغانستان ویزه لرې چې په دې حدودو کې راغلی وروڼه په په آزاد آزادي باندې څومره حقوق چې یو افغان ته وو هغه نه زیات حقوق یو مهاجر ته وو نن څنګه دغه پیغور امیر المؤمنین ته ورکول کیږي چې د ده حکمراني به د افغانستان تر حدودو پورې محدوده وي څنګه نن د امارت اسلامي نن د امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله تر قیادت لاندې د هغې تر بیعت لاندې نن مسلمانان په یمن کې آیا د هغوی په قیادت او په بیعت کې نه جنګيږي آیا تر مغرب او تر مالی پورې آیا تر عراق او تر شام پورې د هغې لښکرې نه دي رسېدلي نن په کومه خوله باندې په کوم دلیل باندې امیر المؤمنین ته دا پیغور ورکول کیږي یا امارت اسلامي باندې دا تنقید کیږي چې دا د عالمي جهاد یا عالمي فکر نه لري که هغه عالمي فکر نه درلودی خو په هغه ورځ باندې به مجاهدین د مهاجرین دښمنانو ته په لاس باندې ورکړي وو خپل حکمراني به یې قوي کړې وه په رب مې د قسم چې امیر المؤمنین په ولا او برا باندې قائل دی په ورلا او برا باندې حکومت جوړ کړی دی او په عالمي جهاد باندې قائل دی ورونه خو د هر شي د هر مقام د هر مقام د پاره مقال موجود وي د وخت را رسیدو نه مخکې چغې وهل ورونه کومه فایده لري چې نه انسان په مکلف دی نه فایده په مکلف وي خو عملي ژوند ته وګورئ د امارت اسلامي تیر دور ته وګورئ ورونه چې عالمي امارت اسلامي و د امارت اسلامي اوسني اوسني ژوند ته وګورئ چې تر اوسه پورې په د ټولو مجبوریتونو خلاف باوجود د ټولو مجبوریتونو سره سره امارت اسلامي تر ننه پورې په دې څوارلسو کالونو کې یو مجاهد مخه نه ده نیولې د یو خارجي مجاهد مخه نه ده نیولې د یو خارجي مجاهد دښمن ته نه دی سپارلی یو خارجي مجاهد ته یې ځواب نه دی ورکړی چې زموږ له وطنه لاړ شي نو ورونو نن که د عالمي امیر نه وي عالمي فکر ونه لري عالمي سوچ ونه لري د خلافت سوچ ونه لري نو نور به څوک لري ورونو د الله په الله مې د قسم وي ورونو چې داسې وفادار داسې شجاع داسې غیرتمن امیر به پیدا نه کړو د جفا ونه کوئ د بې وفایي ونه کوئ بلکې د بې غیرتي ونه کوئ بلکې د اسلام او د شریعت خلاف ورزي ونه کوئ چې په دغسې درشل کې چې امیرالمؤمنین دغه لښکر د اته څلوېښت دولتونو په مقابل کې وجنګولو د تر قرارت لاندې اته څلوېښت اووه څلوېښت دولتونه سره د ټولې ټکنالوژۍ سره د ټولو استخباراتو په دې څوارلسو کالو کې ونه توانېدل چې د امیر المؤمنین په خلاف او د اسلامي امارات په خلاف باندې یو وړوکی یو وړوکی ډلګۍ را پیدا کړي چې د دوی په مقابل کې راپورته کړي نورونه دغه ظلم تاسو ونه کوئ دا بېوفایي تاسو ونه کوئ دا جفا تاسو ونه کوئ دا بد سنت دا دا د بغیرتۍ سنت تاسو قائم نه کړئ یعنې ټول عمر به په ټول تاریخ کې به امت اسلامي به در باندې لعنت وایي امت اسلامي به په داسې چا باندې ورونو لعنت وایي چا چې د داسې امیر المؤمنین د داسې وفادار امیر د داسې وفادار لښکر لښکر د ماتېدلو کوشش کړی او د هغې د خزران کوشش یې کړی او هغه یې شاته کړی هغه لښکر چې اته څلوېښت دولتونو ونه وهلو د دنیا ټکنالوژي ونه وهلو د دنیا لښکر ونه وهلو هغه په جفا باندې نن وهي ورونه د دې جفاکارو خلکو سره باید یو ځای نه شي موږ ورته د هدایت دعا کوو موږ ورته وایو چې الله رب العزت هغوی ته هم هدایت وکوي موږ ته دې هم الله هدایت وکوي هغوی دې هم الله حق ته حق ته راجع کړي موږ دې هم الله په حق باندې ثابت قدمه لري اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين